او فی سبیل الله فی طاعت الله نو دا په نص په حدیث سره فی سبیل الله دی نو دې نه مانی خبر دې نه دا څه خبرې کوي حسن جان شیخ ودا فی سبیل الله دې طالب د علم په نص په حدیث سره دا نه مانی او چې نیتا د نیکین حتا یکون منتا اول جننه تر دې پوری چې اخر سر د چې منتا جنت تور دی وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فضل العالم علی العابد فضیلت د عالم په عابد باندې کا فضلی علی ادناکم لک فضیلت زما په تاسو کې په یو کمزوري باندې ادنا باندې ظاهر خبره ده چې په ادنا صحابي باندې د نبی اسلام سره درجه ډیره درجه وي کنه ولې یو صحابه هغه چې هغه اوچت دي نو یو نبی اسلام ته ځان ډیر ورنږدې شي خو راته خو نه شي کنه خو یو ادنا د په صحابو کې نبی اسلامو چې په تاسو کې په ادنا زما څومره فضیلت ته دومره د عالم په عابد ورسېږي او بیا د عالم نه مراد هغه عالم چې په خپل عالم علم باندې عملی او په درس او تدریس کې لګیا دی او د عابد نه مراد هغه عالم دی چې عالم دی خو په عبادتو کې لګیا دی نو دا کم عالم چې په درس او تدریس کې لګیا دی او فرایض ادا کوي د په هغه عالم باندې چې په عبادتو کې لګیا دی د دومره فضیلت دی نو پاتې شه عام عابد چې جاهلی او عابدی تاو په طریقه ولا تر دې فضیلت توجیه یاد شو کې یاد نه شو ولا ولګی کنه من سلک طریقا یبتغی فی علما سوق دی په ولار روان شي لم بګی لټي سهل الله له طریق الجنه اثار وکي الله تعالی دتا د دې د وجنه لار الجنت و ان الملائکه لتضو اجنحتا او یقینا پرشتي خامخا کی دی خپل وزر له طالب علم د طالب د علم لپاره رضن بما یسنو د وجد خوشاله کېدلو دواجه د خوشاله کېدل رد دو بما يصنعو پاس چې دې کم کوي دې کم کوي دواجه د خوشاله کېدو دا غینه په اغا صنع د طالب باندې چې دې طرف د علم کوي نو ملائکه ته خوشاله نو ځای ته کیږي والله عالم یا بنا دې په حقت باندې یا دا کنایه د مرست کولو نه د دې سره په کارونو کې طالب د علم سره چې د کابیر زر کی دې کله ولې زر ځخلاصي دا ولې دا ملائکه ته دی یې دی کنه مرسته سره ده کنه دا یقیني خبره ده دا وړه خبره نه ده ګوره الله باندې ګانو وان العالم لا یستغفر ما تو خای چې اوس کلی ویلی چې غد دا ملائکه سره غواړي یا بل یو دغه ولې ویلی حاجی نه دی ویلې حاجی عمرې والا نه دی ویلې لطالب العلم دا څه وړه مرتبه ده او فضیلت د عالم په عابد باندې کفضل القمر علی سائر الكواكب لك فضیلت د سپوږمۍ په ټولو ستورو باندې و ان العلماء ورثه الانبیاء او یقینا عالمان چې دي د انبیاء وارثان دي شکر نو باندې و ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما چې مولا را پاتې چې مرګ نبی سم سامان او د پیغمبرانو سامان مولا پکار دي نه او چې لندو کې مرا تاوی کې چکه شو ملکانو بس راتاو شوی دی نه نسم ځان ته مور کا سم چې دل اغا علم کا علم آباش کې در مې دا آباش پایو وان ابن مسعود رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول نظر الله هو اسمع استغفر الله نظر الله عمران ترو تازه دي ساتي الله تعالی هغه سره سمع من ناشئن چې زمونږ نه څه شی وره دا صحابي وره وینا کړه دا پیشنګوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صحابو د رستو برستانو کې هم د صحابو نه ذهینان راتلی شي ولی وی تا خو ما نه واورې د ای صحابي ستابه کې دي چې دومره به یاد اون ساتي چې تی چا تور سه ستا شاګرد تابع دي نه خیال او ساتي فرب مبلغ چا چې زدک علم مما یبتغى به وجه الله عز وجل هغه چې پاغي باندې د الله رضا لټول کېدا علم د قران او د سنت علم دین دی باندې خو د الله رضا طلب کول غواړي او دې سچل کې لا يتعلمو دې نزد کې الا ليصيب بي عرضا من الدنيا مگر چې ورسې دې په دې باندې سامان د دنیا تا دې وی چې دې دنیا حاصله کم ذالک مبلغهم او یا دا امر معرفي کړي به وته چا دا تاسو نه چې زما کومه کمره ده خپل وو تور دي عرفها له الله وو تر دې پیژنګلو کړي چې ورځه پی خپل خپل وو پیژني لګ مارا باندې پیژني نو علم او کوي د دین په دې نیت باندې چې خپلم صحیح شم او د الله د مخلوق د خپل وس مناسب اصلاح وکم ذریعہ دنیا به نه ګرځي دنیا بدل الله درکې ان شاء الله تعالی تدریس چې ملاوېدو بل اچ ته ولا تدریس چې ملاوېدو ادا کوا کنه ملاوېدو بیا د وړو تدریس کوا او که بیا ورزی لکه داسې یو ځای ته چې ته د بګری دین کار وکړو بیا ورشه لکه تنخواب کې بیا غیر درګي بدلا او دا یاد وساته غره وای هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تر دې پورې چې الله اس یو عالم پرې نه دی اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق به مشران جاهلان وګرځي فسئلون داینه به تپوس کولی کی نو پټکه خو باغ وهلی نه دا به ویل نشي چې ناراضي فافتو بغیر علم غیبه بغیر د علم د فتو ورکی فضلوا واضلوا خپل به گمراه نو بم چې نه گمراه کې کنده ته ورځي او تاسو مې یادوي په سرا کې زبم یادوم په ذرا کې ما یادوي په طاعت سرا زبم یادوم په چا سره په اجر او په ثواب سرا ما یادوي تاسو په مجلس د خلقو کې زبم یادوم په مجلس د ملائکو کې والا ذکر الله اکبر دې معنی غاري وګړي دي لکه دواړو تو قتل فاخذ اللبن نبی اسلام پای واغت الفقال جبريل جبريل وی الحمد لله الذي هداك للفطره سبحان الله حمدنا دی الله تعالی له چې تا ته خود روغ په طرف د اسلام په طرف د استقامت معنی اخترت علامت الاسلام والاستقامه چې هغه ذی بال شان والی لا یبدو فی بالحمد لله الحمد لله باندې کې شروع رکړي شي فهو اقطع نو دا ناقصي دا نیمګړی بلکې بسم الله راغلی دا ها ته کوم راغلی دا بسم الله راغلی دا صرف او بالله وی بسم الله نه شروع کړي ولې دا طرف د قران د زیبال نه نه کوته او متوبدیم نه پی پڑھیے اس قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقول نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقول نعم فيقولون نعم فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك حمدك حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبد بيتا في الجنة وسموه في بيت الحمد وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلته فيحمده عليها ويشرب شربة فيحمده عليها ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى رد عليه السلام بعد